کې اسم کلمه درې قسمه ده اسم د فعل دی او اسم بیا دوه قسمه ده کله معرب راځي کله اسم معرب هغه ته ویل کېږي چې د مرکب د خپل عامل سره او د مشابه دی دغه مبني الاصل سره اسم معرب اعراب دا دی چې کله دا مرفوع راځي حکم دا دی چې هغه د مختلفي په اختلاف ده او اعراب د اسم معرب دا د کله دا مرفوع دی کله منصوب دی کله دا اسم معرب کله مرفوع دی کله مبتدا واقع شي خبر واقع شي فاعل نائب فاعل خبر د ان او دغه شانتا د خبر د چا واقع شي لا د نفسي واقع شي مرفوع او چې دغه شان د اسم د کالا او اسم د ما ولا مشبه بل سواقي شنو په دې صورتونو کې دا اسم معرب چې وي مرفوع وي او دا اسم معرب منصوب راځي نه منصوب کله راځي چې کله دا اسم معرب مفعول مطلق واقع شي مفعول به واقع شي مفعول له مفعول به مفعول ما هو حال تمیز مستثنا اسم د ان اسم د لا لنفذ جنس خبر د کانا او خبر د لا لنفذ خبر د ما ولا مشبهه بلیسا اکلا دغه صورت دغه ټول اسمونه یو قسم اسم معرب واقع دي نو بیا به د اسم معرب شي وهو تم کن مطلقه اسم د هغه اسم دی ما عبارت ده په معنا د حدث سره ده دا هغه حدث ده دا هغه کار ده فعله چې کړه ده دی حدث درا المفروض المطلق ومفروض المطلق دا کړی شي وهو اسم دا هر هغه اسم دی ما حدث دا حدث دی فعله چې کړه دې دې حدث لرا فاعل فعل مذکور فاعل فعل مذکورا بمعناه او دا مفعول مطلق په معنا د تاثیر ده وقد يكون کله کله راځي دا مفعول مطلق لتاکید د تاکید لپاره د په صورت کې چې معنا او مفعول د مفعول مطلق ځای کې په مفعول دا باندې لپاره لکه دلالت تو جلوسن او نوع دا په کله د نوع د لپاره راځي دا په صورت کې چې الکه معنا د مفعول مطلق دلالت کوي په بعض انواع د دې ځای باندې والعدد یو کله راځي لپاره د عدد یا جلستو جلسه ذکی مثلا په یو نوع د کې ناسب باندې یا جلستو جلسه ذکی مثلا په یو کې یو د کې ناسب باندې بل اول هغه مفعول مطلق دی دا اول کې کوم چې تاکید لپاره لا يسند دا کوم مصنع راځي ولا يسمع دا غي دمو نه راځي بخلاف یا خو یا بخلاف دا صورت کې چې دا مفعول مطلق چې کله په معنا د نوع د عادت سره راځي یا دا حذف د فعل څه ده نو کله دا عامل ناسب د مفعول مطلق هغه فعل چې مفعول مطلق ته نسب ورکړي دغه فعل کله حذف کیږي په حذف کې جواز سره چې کله خزینه موجوده او کله دا حذف کیږي په حذف او بیا دا هو چې حذف وجودي په قسمه ده یو حذف وجودي سماعي ده او بل حذف وجودي وقد يوصف الفيل في عام قرينه دا فاقه یو نقطه لګیدلې ده په الفیل باندې لګیدلې ده علام للعهد الفیل الناصب لمفعول مطلق دا نقطه د دغه اعتراض اعتراض باندې چې څه وایي کله دا فعل حذف کیږي